لا تقصو نواس الخيل او معارفهم دار یازنابهم فیض ازنابها مضابها خپل دفاع کوي معارف داغه دفاع دی نواسی باندې معقود فی الخير هغه کې الله برکت لیکلی دا لپاره نو د دې د خوراک اسکار لحاظ د پکار ما عمر بي من القيام على الدواب والبهائم مر رسول الله ببعير قد لائق ظهره ببطنه دا شاخې سره لګیدل خوراک نه ورکول اتقوا الله دلان ویریږي چې هاذل بهایم المعجمه دی غکول نشي غول نشي فرقبوا صالحا وکلوا صالحا صالح کوئی نوم چې روغ وي خوراک ولا ور کوي خوراک کوئی چې خماړ کوي جی قال حتى قام سمع سؤال قال حتى سمع قال حتى سمع النبي يقول ان حسن بن سمع وحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر فجاء فتن الانصار یو ځوان راغی د انصارو نبی اسلامي داجی زما دی قال فلا تتق الله ته د خدای نه ری فیاض البهیما خدای ته مکړي فینو شکا الیا استاد یو ما ته ګیله وکړ شکایت وکړ چې ته وګکه او نگرانی نه کوي د خوراک وغیرہ فغفر له قال يا رسول الله ان لنا في البهائم لاجرا بهائم کو اجر شته نبی اسلام او فی کل ذات کابن راتبات اجر هر لونه زړه جګر لري دا غي خدمت کې الله اجر ورکړي قال حدثنا محمد بن قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا سبحان حدث الزبير قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا نزلنا مسجدا نسبح حتى نهل الرحال یو کوز ځای کې به کوزیدو نو موږ به نفلو نه کولو مخکې د خانو نه بارونو به کوز کړو از د جدل ته نه فل کوم او د پاسه بار پروت دی تکلیف کې مخکې غوټه کلاو کا بیا خپل مزکو دوا په مخ باندې په غوږ باندې د سنخو کې خپل سروي سوي ټیک دا زمارورو شو بیا خلی حين ولدا چې نبی اسلام تحنیک وکي فایزا وقتی میبادین نبی اسلام په خپل مربت کې وو یا سیمو غانامانو د نبوت نه بعد نبی اسلام کار کړی دی کړی دی کړی دی یوازې دعوت کار نه دی کړی د ساروي ساتلی دي ګډبیلي ساتلی دي یا چې فیضا و مربات یا شو غنامانه پښې د نبی رسول الله سلام دا چې نبوت ملاو شو بس بالکل د دنیا کار نه کړی دروغ وای نبی رسول الله ولې نه بل تلاش نه ولې خو دنیا پسې شوی نه دی خپل ذری کار خپل مزدوری خبره ده فنا عن ذلك دا عمر په اس باندې اس په باندې نتیجه کې به قشر پیدا شي نو دا خنه دا زګه ته قشر د پاره برخه نشته او د اس د پاره برخه ده مال غنیمت کې جی قال رسول الله انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون دا تاسو کوی کوي چې کویږي نه د قشر کې فائدہ نشته بس کې فائدہ د مال غنیمت کې څه ملاوي فی رکوب ثلاثتن علی دابا دری کسانو سوالی په دابا باندې جائز دی دری کسان سوالی په دابا باندې جائز دی خو دری کسان کسانی کنه یو پکې عطا رحماني پوجي بیا په ګومن جوړ شي یو سکور دی همه سلور خځه په سوري کړی خدا دې کار کدا چل کېده پوجي شي ته هم نه ګوري دا ضروری دی چې تاسو په سایکل ګرځئ ټول عمر ورکړو زه هغه کل نه راتلم نو مور باندې تا شوم دا سایکل دی او خزه نو درز کته اوس دا خزه لاندې دا دې پاتې دې سایکل داغه د پاتې ته ته په دې ټول عمر دا مې تا کار شو نیم عمر لګولې نیم عمر الته نیم عمر دلته اوس ما بس عمر دلته پوره شو نه څه شي ته نه ګوري زنانه پرده نه ده چې په اکثر د متجددین صوفیا بس پدې کې اخته دي ټیک دا مونږ نو کم از کم درې خځې او څلور خځې هغه دومره سیټ لري نو په پنځه کې نه نو تماس جوړیږي پښوی دا استعمال خو د محرمات سره نه دی جایز ما په خبره پښوی دا چې تمس د بنت کې حائل بالکل نشته مورې دا لورې دا خورې دا دا استعمال سره سره بالکل جوخ نو دا تماس خو د محرم سره نه دی جایز نو پر پښوی د دین احتراز پکار دی هغه دا بیکار خلک نه کوي دا نیکان خلک په دې مصیبت تحصیل نسکه سائل پکا د درې خځې سکوټر دومره فاصله لري هغه کې درې خځې ته ولې سوره نو دا خځې پیاده د زیات نه ګرځېدلې ته ممنوع خو نه دی پښې یا کې دا ګرځل خامخا فرض دی پښې سکوټر کې پیسې نشته نشپه کې ځه پیاده ځه دا څه قصه وکړي پنځه خځې دی یو سړی دی او یو سکوټر دی نو دا هغه وګدوال دومره دی نو یو بل د پاس ته چې منبر باندې کتلی فی رکوب ثلاثه علی الدابه درې کسانو سوالی په دابه باندې اذا قدم من سفر استقبل من الفقد د کونډې مخکې شو جعل امامه فاستقبل بي فعملني امامه بیا حسن راغی بیا حسین فجعله خلفه فدخلنا المدینه وانا كذلك موږ د جرار نو په یو سوال باندې ګڼو کانو سوال بالکل جائز دی خو سیټ پکې وي ځای پکې وي وزن کم وي او وزن ډیر شي نو دوه کسانو سوالی به ساروی ته ضرر راځي ځان نه په کار نقصان رسی لا سخت ماتیږي فی الوقوف علی الدابه ایا ان تتخذو زور دوابکم منابرا هغه منبران مو جوړوي پښې شکر ته پای دي نو په دوه پایو باندې ګرځول ګرانه ته اوس په یو پای چلے وابو الزكريا به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النبي فدي قال حدثنا عبد الله بن ابي يحيى عن سعيد بن ابي هند قال قال ابو هريره استعمال د پاره نوي اسی د سوالې ساتي دا قیمتي گاډي دا د 500 سره کو دی دا شپې تو لا کو دی بلا ضرورت استعمال نشته قال تكون ابن لشاتين سو خان وی د شاتینو فلال منا ويرب بحقيقه ان قطع بي فلا اعملو رج مسافر پلا روان وي او ځان سره وچاته نه یوازې په سټ باندې ګرځي بوج جوړیږي دا سوال دی او بویو ته شاکین نو دا تغه وایي چې کورونه جوړ شي الا هذه الاقفاص التي يستر الناس بالديباج دیوالونو سره قیمتي جامه د اصل غولې د زینت د دیوال د پاره ها هغه غلا چې هغه د دن ګرمایش منی کوي پرده پیراولي نور نه بچ کوي جایز لیکن نفس دیوال ته دیوال د پاس بیا نور کپڑے لګي دا د شیاطین کورونه دي وهو في صلاة السير وبه قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا قال حدث أخبرنا سعد بن أبي صالح رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلاة السير إذا سافرتم في الخصب هغه موسم کې چې د باران وغیرہ شوی د واخه ډیر دي فاتل بل حق او خان له حق ور کوي لار کې کینې دمو کوي د خان تاربه کوي ماړه کوي یقول بینما رسول الله يمشي جاء رجل مع حمار فقال يا رسول الله اركب وتاخر رجل نبي الاسلام لا انت حق بصدر دابتك تدخل دابي صدر ته مستحقي الا تجعلوا لي هاك خپل حق مال راکې نو قال فني قد جعلت لك لك فرق صلى الله عليه وسلم قتالو کې او نتیجه کې صاحب پوی چې زمرم نو بیا د خپل دابا خپل وسله ماتول خدای از د کفار فائدې کې رانشي حدثني أبي الذي أرزع وواحد بني مر بن عوف وكان في تلك الغزاء يعني غزاء موتك قال والله لكاني أنظر إلى جعفر قتل جعفر تا حين اقتحم عن فرس لو شقراء اصل کشو شقراء کشو ګولې خلې کې نه دا چولې قاتل القوم حتا دې ته شهید وای قاتل قاتلو قتلو جائز دې من قتل نفسه ناروا دې قاتل قتلو دا جائز دې قتل نفسه ناروا دې اوخان زغلی اس کې او غشو کې نشانه بازی دا تمرین جائز په دوړو کې جی خو شرطونه چې نه لګي جی سنه چې داغي تزمیر شیو حفیان منډه سنیت الوداع پوری شپږ میله ده نو زمخ کې شم د نبی اسلام نه فلما حملت اللحم بیا وخه واغست لکه غټه شم بیا موږ مسابقه وکړه فسابقني نبی اسلام باندې مخ کې شو فقال هاجي بتلك السبقه بدل ما واغست جی سنو دی داغی کې مسابقت منډه کې امتحان غسته شي نو دریم اس داخلول نه دی پکار دریم اس داخلول نه دی پکار من ادخل فرسا بین فرسین وهو لا یمن یسبقا خو دې د مخکې کېدو خطر نه ده نو فلا چې بې قمار دا بیا جایز دی اشار سره اس ازغلی هغه د مقابله د دې دوه سونو ده او من ادخل فرسا بین فرسین او دې مسبوق کېدو خطر ده نو قمار نو دا مقابله د دې دوه د مز کې دریم راوستل نو پکار لا جلب ولا جنب زکات کوم جلب او جنب نه د پکار او پر ریحان کوم جلب او جنب نه د پکار دو کسان دي دا سن مغله دا یو په چغو باندې مخکې کین دا نه د پکار لا جلبا ولا جنبا اثر بل اس مقابله راوستل چې د دې دوړ مقابله دا نه دی لکه په د باندې واړی بیا د دې سره مقابله کې مقابله د دې دوړ نه درې پکې راوستل جنب دا اړخ کې خوا کې ګرځول غلط دي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال قال جنب وجنب في اليوم ټوپک کارتوس شپلې کې د نکړې د مسجد ته د نکې د نه دی په کار از دانش په غلطۍ سره سکون لګي هغه کارتوس خارج کول په کار د شپلې نه دغه چې مسجد کې د نکې از دانش ته مسلمان ته ډز وشي ضرر ورسیږي میان کې دنه پټه تور پکار ده چې بل لور کې جی قد سیر پوز پنی سراب په مز د ګوتو کې دلی ازدار چې ګوتو نه شلېږي جی دز زغر نبی علیہ السلام چولے احد کے جی یعنی جانجی نو مختلف تور سپین زړه مختلف جانجی د نبی علیہ السلام ثابت دي په مختلفو غزو کې بدعاء ضعفاء تم دا غریبان دعا باندې الله برکات اچي باب قد رجل ينادي بالشعير قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج فقال الحسن سمر بن الجندب او د مهاجرینو دا دغه هغه مجاهدینو هغه کوټ مخفي نن شپې به مونږ داو نو که د شعار المهاجرین عبد الله څوک عبد الله د نقصانات او سفر نه ماو ساتي کابت المنقلب وسوء المنظر پال کې پمل کې الله مات لنا الارض الله زمونږ مونږ تر غونډه کې وهونا علينا سفر سفر الله مونږ ته آسان کې جی قال حدثنا حسن علي قال حدثنا عبد الله قال اخبرني بن جريج په دې سفر کې الله موږ نیکی غواړو تقوا غواړو ومن عمل ما ترضا هغه عمل چې ته پر راضي کیږي الله معاون علینا سفرنا ذا اے الله موږ ته سفر آسان کی الله پلن البعد الا د دې د لريوال موږ تر غونډه کی اندر پای ته خيږي پړو باندې پر خيږي الله اکبر زو چې لوی نن الله مونږ نه لوی وایزا بي پړو نه کترات سبحان الله زو چې تم وخت شم الله رسول چت دې هغه کې کتوال نشته فوزات صلات علی بیا وی خاندل فقیل یا امیر المؤمنین من ای شیء ضحکتا قال رایت رسول الله صلی الله فعل کما فعلت نبی علیہ السلام دا ذکر ثم ضحکا بیا نبی علیہ السلام خاندل ما ذکر خاندل فقلت یا رسول من ای ضحکتا دا وجه د زید سو باعث قال ان ربک تعالی يعجب من عبده الله خوشحالي کې په خپل باندې کله چې بنده وای اغفر لي ذنوبي الله ما وبخين الله خوشحالي شي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري دا بری چې بل څوک ګناه نه معاف کوي بغیر د الله نه بل څوک معاف کول نشي حتا تذهب فحمت العشاء اولنې ما خام تشي ما سوتن شنی بیا خیر دی اول شیاطین ګرځي ارواح نه ګرځي شیاطین ګرځي غالبا د دې شیاطین ته ارواح وای ما خام وې زر وظیفه ور کوي ارواح راځي اول خو مشیاطین راځي فین الشیاطین هغه چې منډي وای دا غاب د شمس حتا تذب فهمت لشا جی پیش باندې نه تر نور ایام کې تلان سفر کول استحباب دی جی ابتکار وختي سار سفر وختي سار خپل دکان کولاول اللهم بارک لی امتی فی بکوریا اے الله زما امت د پاره په بکور کې برکت واچي نو چې وسار ته ودی نه سار نه نور خاتو پر ودی کې دل نه دی پکار د نبی اسلام دعا نه معلوم کی اللهم بارک لی امتی بکوریا دا وخت کې تلاوت ذکر اذکار پکاري فسرا وکرو مالو د نبی اسلام د دعا په برکت باندې ډیر مالدار شو مال ډیر زیات شو زلس بجې دکان کولاوي ناغي کې بخدای څخه برکت واچي دکان وختي کولاو کچ الله برکت واچي زمیداری ته وختي لړشه الله برکت واچي د د وختي ذکر اذکار او کې برکات دی نو سار وختي او د کېدل دا د برکت نه مفقود کېدل دي امن نوی نو د ملګرو سره ګرځیدل پکار دی یواز تلل دي پکار حالت سره ملها کامن وی یواز ګرځیدل جایز راکب شیطان راکبان شیطانان ها درې جماعت دی اوس حالت تو ګوري سیاسي سفر کوي ان رسول الله تامیرنا تزمون امیر شوی مصحف عظمکه د دشمن ته وړل قران کریم از دانه چې د قران ګستاخی ونه کی دا د کفارو نه متصور د مؤمنانو متصور نو خو پاک مؤمنان پاک مؤمنان خو دې پاک نه دغه جمعه ته دن راځي او قران لته وي دا وی پاک فلان کوي دا وایي چې څنګه پاک دی ویختونه پاک دي دا شم ویخته نشته دا شم نشته ویختونه پاک دي دا د کفارو نه متصور د مؤمنانو غیر متصور ان یساتر القران الى عد العدو لا را مخافتا ینال العدو اذن چې دشمن واخلي د قران بیزتی ونه کی ولن یغلب اسنا عشر فن من قلتن چې دولس زروی نو د کموالی په وجه باندې چری نه مغلوب کیږي یا که پکې شیعان دی پکې خندیر دی پکې نو لکون بیا سلامي کوي جی باب دا عائم شکین ابي قال حدثنا محمد بن سليمان عن عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن مسلم عن ابي هريره او بیا فرمایلی ذا لقیت عدوک من المشرکین فدعوهم الى احد ثلاث خصال دا درې خصلتونو طرف ته دعوت ورکا کوم یو اجابت وکړو بس قبول کا وقف عنهم ادعوهم الى الاسلام اسلام دعوت ورکا که اجابت وکړو قبول کا وقف عنهم او بیا دعوت ورغه دوی ته تحول د دار نه دار المهاجرین ته مدینه منوره ته بزو او پوهه کا انم فعل ذلک کدی دا کارو کړو ان لهم مال المهاجرین وان علی مال المهاجرین کدایونه معنا خپل کورونه کې پاتې کیو فعلم انم یکون کارا بالمسلمین دمیدار د مسلمانانو احکام پتاس منه بلاګوي یجری علیم حکم الله لذی یجری علی المؤمنین هو ولا یکون لهم فی الفی والغنیمه نصیب فی او غنیمت کی به احساس حصہ نشته ها الا یجاهد مع المسلمین قدام لمانی نفدعهم الى اعطاء الجزیه بیا جزیه ورکړي موږ تاسو د جزیه په جبانه قانون بزوم منئ ناغي دا طلب وکړتانا ته دی راکوز کې د الله په حکم باندې د الله حکم باندې مرا کوزو فانکم لا تدرون ما يحكم الله فيهم د الله فیصله څه خبرې ده خپل حکم باندې راکوز کوي سمغزو علی بعد ما شئتم فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن عيان تا فقال حرج مسلم اغم دغه ماتویلو کفار بلاد کې هر قوم جائز ده بم غرزولم جائز ده پر کولم جائز ده فانزل الله عز وجل ما قطعت ملینتین دا د الله حکم شیو جی بره میوه د پاسه خړل جیب کې نه وړل بد نه غاڼه نو جایز دی کته غورځېدل دي برنه بد غاڼي غورځېدل خوراک خ غاڼي بیا عرف دی جایز لیکن کته ځان صفا کړي ځان له توتان جوړي بیا غسل ناروا بشي دا بنا بر عرف اذا تعدكم على ماشتنا دارنګ د غوانو ګړو بيزو هغه غلان دا دا داغیر پر خزانه ده لیکن عرف دا چې غوا می خلشي او په استعمال جائز بیا خیر بغیر د درې زلاوازو کې مالک پیدا نشي نو دي لشي لیکن روسو پای قیمتي دی میوه قیمتي ده اجازه د چاشته ده نه استعمال غیر جائز فین کان فی صاحب اجازه دی غواړي فین اذن لو فلیحتلب ودس کی تاغی کې نشته نو درې ځله आवाज دیو کی فین جابو وی فلانه زیم وزدا غواله شمه بزل شم اجازه ورکړه شه او که بیا وا سرم نشته اوس دلته لوګا ده فلیحتلب لیکن حالات تقاضی سره اوس اجازه څوک نه ورکړي استعمال غلط وليشرب ولا يحمل ځان سره بنوري جی خړوم خپل ساده باجو ځان سره می وړو وکل مما يسقط في اسفلها نبي هغه خورا ثم ما سارا سو زما په سر باندې لاس او فقال الله مشبع بطن الله دې موړ کا چې بیا غلاګانې کوي پر دې مشربه دې نه لشي سب سره خزانه ته نو دا دا خزانه ماتول شو په هغه د پاره یا دا غیر طعام منتقل فینما تخزن لهم زروع واشی فلا لبن عدل ما شد عد الا باذنه هم عرفین بیا جواز لري یا کدا سو لوګا را سره بیا دا غي پیسې دی ورکی مالک ته